او د خپل رب امر عملی کړي او دغه حق هم دا دی چې د خپل رب امر ومني وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او کله چې ځمکه وغوړول شي وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ او څه چې په هغې کې دننه دي هغه د باندې وغورځوي څه کړای شي او په سپوږمۍ چې کله د هغې ټیکلی بشپړ شي لتركبن طبقا عن طبق تاسې به ارومرو پړاو پر پړاو د یو حالت نه بل حالت ته تیریدونکي روان یاست فما لهم لا يؤمنون البته کومو کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پای ته نه رسېدونکی ثواب دی.